بسم الله الرحمن الرحيم باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمه دا د جزاء او سید کتاب شروع دی او په دې باب کې امام بخاری هغه روایات او هغه احادیث راوړي دي چې په حالت د احرام کې کم افعال هغه من دي یا کم افعال هغه من نه دي بازو کې جواز دی هغه بنده کولی شي دارنګ په حدود حرم کې بعضی افعال هغه ته د د حرم د د حرمت د وجې نه هغه نشي کولی نو هغه د محرم د پاره هم جایز نه دی او د غیر محرم د پاره هم جایز نه دی خکاری ذکر که چې دا نه په حدود حرم کې کولی شي الته غیر محرم هم نشي کولی او په حالت د احرام کی که یو سړی د حدود حرم نه بهر دی نو بیا د احرام د حرمت د وجی نه بل د حرم د حرمت د وجی نه چی هغه په وچه باندی واقع دی دارنګی په حالت د احرام کی یو سړی علاج معالجه هغه کولی شي باب الحجامه للمحرم دای کی دا ذکر کړل دارنګه په حالت د احرام کې یو سړی نکاح تړلی شي خپل یا د بلچا نو په دغه کې د د ائمه او اختلاف غ ذکر شو چې په کوم روایتو کې چې راځي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو پای کې اصل کې د دې باب غ فلسفه او حکمت دا دی چې دام هغه دواعی د د جماع دی او نو دا غي نه من راغلی دا اوس چې په دې باب کې امام بخاری دا روایت ذکر کړی دی نو د دې متعلق دا خبره ده چې د میمونې رضی الله تعالی عنها سره نکاح مخکې شوې وه، هه البته د هغه نکاح اظهار اوس شو، نو دلته تزوج میمونة وهو محرم د میمونې سره نکاح کړې ده، نبی علیه السلام په حالت د احرام کې وو، نو مطلب دا چي هغه د نکاح خبره دلته په دې موقع باندې ښکاره شوه ورنه نکاح يې چې ده نو دا يې د بغير احرام نه د دې نه مخکې شوې ده خو اوس په دې باب کې باب ما ينها من الطيب للمحرم والمحرمه دا باب دی په بیان د دې کې چې د خوشبو نه منه ده للمحرم د محرم سړی د پاره او د محرمي خزي د پاره په دې باب کې د زنانو د پاره هغه جامي چې هغه د ورس وي یعنی په ورس کې اصل کې خوشبو وي زعفران کې خوشبو وي نو دا د زنانو د پاره هم ناروا دي په حالت د احرام کې عام حالاتو کې دای د پاره جایز دی او د سړی د پاره بغیر د احرام نه هم دا د ورس او چې کومې د سرنګداري کپړي د تشبه بالنساء د وجنه اغلا بغیر د احرام نه هم جایز نه دي وقالت عائشه دارنګ په دې باب کې امام بخاری دا ذکر کوي چې د محرم او د محرمه د پاره خوشبوئی استعمالول دا جایز نه دي تر دې چې یو سړی په حالت د احرام کې هغه مړ شو نو دا حکم دا د مړو د پاره هم دی د مړو د پاره هم دی خا اگر چی پای کې د احناف او د امام ابو حنیفه رحمه الله قول دا دی چې نه بس په حالت په په مرګ سره د احرام هغه حکم هغه ختم شو او خودلته په روایتو کې دا راځي مخکې په کتاب الحج کې هم تیر شو چې یو سړی هغه په حالت د احرام کې نو مړ شو نو حالانکه مړو باندې خو خوشبوئی استعمالول دا سنت طریقه ده خو دلته نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه د احرام حالت لې غلبه ورکړی دا او هغه بل سنت هغه په پرې خو دی دی وقالت عائشه رضی الله عنها لا تلبس المحرمه ثوبا بورس چې نه باچي یو زنانه چې هغه په اهل تیارام کې د ثوبن به ورسن نه هغه په ورس رنگ سره رنگداري کپړي نه به چې یو محرمه زنانه ثوبن هغه جامه به ورسن چې هغه په ورس رنگ کې رنگ شوی دا او صرف رنگ نو بلکې پای کې به یو نوعه خوشبوئی مو وه او زعفران او نه هغه جامه د زعفران د زعفران خوشبوئی هغه خو معلومه ده حدثنا عبد الله ابن يزيد حدثنا الليث حدثنا نافع دا روایت امام بخاری مخ کې به نور سندونه ذکر کی او متابعات به ذکر کی چې په دې روایت کې د نافع په شاګردانو کې اختلاف دی او دا روایت د نافع بعضی شاګردان پکې د او د دې په رفع او په په وقف کې اختلاف دی بعضی شاګردان د نافع دا د نبی له صلوات و سلام بعضی الفاظ په دې حدیث کې هغه مرفوعا نقل کړي دي چې دام د دا الله د پیغمبر الفاظ دي او بعضی شاګردان د نافع هغه الفاظ هغه به ابن عمر ته نسبت کوو چې دا د ابن عمر الفاظ دي یعنی د دې روایت په رفع او په وقف کې اختلاف دی حدثنا عبد الله ابن يزيد حدثنا الليث حدثنا نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمای قام رجل یو تن پاسې د فقال تپوس یو کو اے دا الله پیغمبره ماذا تأمرنا ان نلبس من الثياب في الاحرام چې تاسو موږ ته سو حکم کوي چې موږ په احرام کې کمی جامع غواچو فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په جواب کې اوس د بازي هغه جامو زکه دا محدود دي د بازي هغه جامو داغي نفي تکړه دا چې دا ما چاو د دین علاوه چې هر قسمه جامه دا غتا چول شي نو کاغه سپینه افضل ده او که د سپینې نه علاوه که نور رنگونه د هغې باک نشته او په دې کې مخکي امام بخاری په دې جامه کې یو باب مخکې را روان دی که مثلا د یو سړی سره پر دغه نه لنګ نه نو هغه پرتګم حسب ضرورت هغه استعمالولی شي بیا پای کې هم د علماو دا قول دی چې هغه پرتوګ هغه دی کټ کی ځکه په موزه باندې قیاس کړي دی او بازی وی چې نه که کټیم نه که بغیر کټ شوی پرتوګ استعمال که نو چونکه ضرورت د وجه نه دی نو جایز دی فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام غسائل توي لا تل لا تلبسو القمص قمیص ما چوي یعنی قمیص دا ما چوي قمیص دا دی چې دا غاړه دا شوی وي او پدې کې سر دا روزي او دارنګي لاسونه د دې لپاره ځان لا نو دلته دا استثناء کړی دا نو سړی دام ویلی شي چې او نبا یو سړی بوټان چي نبا یو سړی بوټان چي چې بوټان داسي وي چې هغه بوټان داغه د داغه د وجنه دا د گیټو سره خوښه چې دا کم د خپې د پاسه دا کم اډو کې دی چې دام پکې پټي خ الا یکون احد مگر دا که یو تن داسې وي چې لیست له نعلان چې دا غ سره پڼې نشتا پڼې نشتا او په پڼو کې دغه هوایی چپل خلک چي یو سړی سره پڼې نشتا نو فلیلبس الخفین نو پکار د چې هغه دی واچي موزي دلته د خفینو اطلاق په موضوع باندې هم کیږي او د خفینو اطلاق بیا په بوټانو باندې هم کیږي خو په دې روایت کې خدای دا قطع شتا فلیلبس الخفین نو پکار دا ده چې هغه د موزي واچي بوټان دی واچي چې هغه هوایی چپل هغه سره نشتا خو د دې موضوع او د دې بوټانو سره دی به داسې وکي چې وليقطع اسفل من الكعبين پکار ده چی پریښی خه اسفل من الکعبین د ګیټو نه لاندی چی کومه حصه ده د دی پڼو نه د دی بوټانو نه دا دی ته کټ کی یعنی دا ډوکی دا دی پکی ښکاره کی او دا ګیټی وغیره چی دا پکی پټی نه ولا تلبسو شیئا مسه زعفران او داسې جامه هغه دی نه چی یا داسې صادر هغه دی نه چی چې هغه ککړ شوی او لګیدلی د هغې سره د زعفرانو خوشبو ولا الورس او نه هغه د ورس خوشبو دا خوشبویانې وي مختلف ولا تنتقب المحرمه او په حالت د احرام کې یو زنانه هغه به مخ نه پټي مخ به نه پټي نقاب به نه کوي ولا تلبس القفازین او نه به دستانی اچي دا خبره د د نقاب د د مخ د پټولو دا صرف په دې روایت کې راغلی دا دا صرف په دې روایت کې دا راغلی دا د دې وجنه په دې روایت کې لکه دا اختلاف دی چې آیا دام ددی مرفوع روایت او د نبی علیه الصلاة والسلام د دې قول حصه ده او کنه دا چرته د راویانو نه پدې کې ادراج شوه دی راویانو نه چرته پدې کې ادراج خو نه دی شوی چې نه راویانو پدې کې چرته خپل الفاظ هغه خو نه دي دا کړي اوس امام بخاری پدې باندې نور متابعات راوړي چې نه نه بلکې تابعه موسی ابن عقبه دا متابعات هم د دې وجه نه راوړي چې سندونه ګڼ شي راویان ګڼ شي او دا خبره دا په یقین سره ثابت شي تابعه موسی ابن عقبه د دې لیس مصری کم چې د نافع شاګرد دی نو د د متابعات کړي د موسی ابن عقبه یعنی د د نافع نور شاګردان دي موسی ابن عقبه هم کړی دی اسماعیل ابن ابراهیم ابن عقبه هم کړی دی جویریه داراویه دا دارنګ ابن اسحاق هم کړی دی په فن نقابی دا د نقاب چې دا کومه جمله ده والقفازین او د دستانو والا چې کومه جمله ده خپدی کې داسی چې په حالت د احرام کې یو زنانه هغه به مخ نه پټي دا سمره عیسی چې د په اودس کې دا انځل کیږي ځکه په دې په دې مخ کې هم احرام دی نو احرام دی نو دا به پټی نه د دیو جن دا غي د پاره یو خدا د چې ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها اغوي ابو داوود غ روایت کې براشي چې موږ بناستیو نو مخ بکولاو خو چې بدی کې به یو غیر محرم هغه براغه نو موږ به هغه خپل صادر چې دی نو هغه به موږ په مخ باندې هغه راز وړاند ک چې هغه به تیر شو دوباره به بیا موږ مخ کولاو ک نو لکه دومره پوری هغه پابندی نشته خو چې مستقل مخ پټ وي نو بیا پاغي باندې د حدیث نه حدیث کې دامن راغلی دا د دیو جن باز خلک نن سبا دغه کیپ غونتی واچوي او په هغه کې هغه مخې ته دغه راځوړند وي د نقاب هغه صادر نو هغه نه د مخ سره لګي او زاغه د پردي هغه اهتمام هغه پکې کیږي ولاتن دارنګ یو سړی د مثلا په لاس کې یا څه پکې نیولې یا په لاس کې داسې د پردې یو سیز نیولې یغه مخ ته مخې ته کی خا اصل کې زنانو ته په دې باب کې دغه نشتا خو سړو لپاره کار دادی چې هغه په داسې حال کې د د پردی هغه اهتمام وکي او هغه نګوري ولا تنتقب څنګه چې مخکې هغه روایت کې تیر شویو چې فضل ابن عباس دا حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ زوی اغا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره پوخ باندې ناستو کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مینانا د د مزدلفه نه مینا ته ته او په دې کې یو زنانه رااله د الله د پیغمبر نه ته پوس کو او فضل ابن عباس هغه ته قتل او هغه مخې ولواړو چې ته مګورا وقال عبید الله او عبید الله د نافع بل شاګرد دی نو هغه وی چې ولا ورسن او د دې ورس نه بعد یعنی کم چې دا راضی ولا تلبسو شیئا مسه زعفران ولل ورسو نو عبید الله با د نافع بل شاګرد دی هغه بد دی ولا ورسن د دې ټکی نه بعد وکانه یقول یعنی ابن عمر ته د دې خبرې نسبت کو چې ودا ابن عمر چې هغه به دا الفاظ ویلي یعنی دا د پیغمبر الفاظ نه دي لا تنتقب المحرمه ولا تلبس القفازين چې محرمه زنانا هغه بنه نقاب کوي او نه بدستانی اچي نو خاب نو دا عبد الله به دا خبره ابن عمر ته منسوب کوله نو دا آیا دا خبره دا صرف د عبد الله ځان لدا نو هغه وی چې وقال مالک عن نافع عن ابن عمر دا خبره امام مالک هم کوي مالک د نافع نه او هغه د ابن عمر نه خو هغه په دې الفاظو چې لا تتنق بالمحرمه چې محرمه با هغه با نقاب نه کوي وتابعه ليث ابن ابي سليم او د امام مالک متابعت ليث ابن ابي سليم کړي دي ليث ابن ابي سليم دا مشهور ضعيف راوي دي خو دلته امام بخاری په متابعاتو کې راوړی دی یعنی هغه اصل روایت ته نه دی ذکر کړی اسی بطور متابع هغه ذکر کړی دی حدثنا قتيبه اوس پدې کې دا وی چې دا خوشبوئی استعمالول په حالت د احرام کې دا د مړي د پاره هم جایز نه دی حالانکه مړو باندې خو سنت طریقه ده حدثنا قتيبه حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضی الله عنهما روایت مخکې تیر شوی ابن عباس فرمایي وقصت برجل محرم ناقته فقتلته وقصت سټ ماتې دو توي یو سړی په حالت د احرام کې داغه سټ مات ک ناقته داغه اوخي بس را پریوته او اوخه هغه د هغه په سټ بانی خپې کې خود او دغه غسټې مات ک سټ مات ک د یو محرم سړی ناقته دغه غوخي فقتلته نو هغه اوجه دغه نه دغه مرګ شو فاتي به رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر لراوړ لشو چې د الله پیغمبره دا سړی په حالت د احرام کې وفات شو فقال وی ویلی اخسلوه وی لمبوي وکفنوه او کفن تواچوي خو ولا تغطوا راسه څنګه چې په حالت د احرام کې سر پټول پټکی ټوپی وغیرہ دا بند نشي په سرولې نو ولا تغطوا راسه سر لم پټوي په داسې حال کې چې دی به همدغسې په حالت د احرام کې او دی به تلبیه وي هم په دې حالت کې به د هغه بعثت کیږي په ورځ د قیامت باب الاغتسال للمحرم دا غسل کول دام یو ګونه کته وګوري په یو درجه کی دام یی یو خوشبویی ده ځکه چی انسان بدن پاک شی نو دده بدن د هغې نه یو خوشبویی راځی نو امام بخاری وای چی آیا یو سړی په حالت د احرام کی آیا د غسل کولی شی او بالکل دا خو د صفایه او د نظافت د پاره دی د پاکوالی د پاره دی ها البته صابون شیمپو وغیره دا سیزونه دا بنه استعمالی دارنګه په حالت د احرام کې چې یو سړی لامبي، سر اینځي، نو قصداً به ویښته نه ماتوي چې ویښته مات کی ها البته سر وینځل شي دارنګ بدن هغه ګرول شي خو بلا ضرورت لکه داغه زیات ګرولو ته هغه تاجت نشتا په دې کې روایت ذکر کوي چې د ابن عباس او د مسور ابن مخرمه د دوانو صحابه په دې کې اختلاف شوی دی چې آیا نبی علیه الصلاة والسلام په حالت د احرام کې سر انځلې دی او کني دی انځلې نو بیا ابو ایوب انصاری ته ویل چې او انځلې دی او نو خامخا پای کې ویخته کې انسان هر څومره کوشش وکي د کوم خلکو یخته چې غورځيږي نو یخته تی غورځيږي نو پای باندې سم مانعات نشته البته یو سړی قصدن ویخته کټ کولې نشي ابن عمر بم باک نه ګڼه او عائشه رضی الله تعالی عنها بم باک نه ګڼه بالحق کی د یو محرم سړی داغه په د بدن په ګرولو باندې چې هغه بدن ګرول شي حدثنا عبد الله ابن يوسف اخبرنا مالك عن زيد ابن اسلم عن ابراهيم ابن عبد الله ابن حنين عن ابيه ان عبد الله ابن ابن العباس والمسور ابن مخرمه ابن عباس او مسور ابن مخرمه اختلفا بالابوا په ابوا مقام کی د دې دوانو ترمنځ اختلاف شو فقال عبد الله ابن عباس ان یعنی صحابه کرام صدا سینې دي چې ګینه دای په یو مسله باندې مختلف رائے اغه نشي کېدی بلکې راغلی دی بلا شی ابن عباس هغه ویلی چې یغسل المحرم راسه محرم سړی هغه خپل سر هغه وینځل شي په حالت د احرام کې او مسور ویل چې لا یغسل المحرم راسه محرم سړی هغه خپل سر هغه نشین ځلې مطلب دا دی نور بدن باندې دی وبر اواړي خو لیکن سر به پکې نه انځي ځکه چې پای کې ویخته دی او ویخته د سر د وینځلو سره هغه وزي هغه ماتيږي نو فارسننی عبد الله ابن عباس د دې روایت چې کوم راوی دی عبد الله ابن حنین عبد الله ابن حنین د ابن عباس شاګرد دی نو دی وی فارسلنی عبد الله ابن العباس الی ابي ايوب الانصاری نو زه اولی ګلم ابن عباس خپل استاد ابو ایوب انصاری لا چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو مشر ملګری دی صحابي دی او دا غ میزبان د پیغمبر دی فوجدته نما غومند یغتسل بین القرنین چې هغه د کوی د دوو لرګو په خوا کې لکه کوی باندې عام طور باندې هغه چرخ لګیدلې او پای باندې هغه اوبر او باسي نو هغه دې سیټ ته دې سیټ ته چې کوم لرګي لګیدلی نو هغه ته قرن خو اصل کې هغه خکر ته وای نو دغه د د کوی هغه دوخ کران نو فوجدته یغتسل بین القرنین نو ما نو ما ابو ایوب انصاری هغه میولی د چې هغه غسل کوو د کوی د هغه دوو لرګو په خوا کې د هغې تر منځه په دای کې یعنې د کوی خوا کې لمبل وهو یستر بثوب هغه څنګه لمبل آیا د خلکو مخ کې ښکاره لمبل وهو یستر بثوب او هغه ته پرده شوی و بثوب د د کپړې یو ملګری دی یا دو ملګری دی هغه ته د کپړې پرده کړې ده نو هغه داغې نه خو هغه لامبي او لنګم وهلې دی ځکه وجه دا د بعض خلک لنګوي ډیرو ځایونو کې خصوصا په هندستان کې دا دی او پنجاب کې هم دا شی ډیر دی یو سړی هغه به بمبې ته ودرېږي لنګ به والی نو هغه به غزې کې په ځان اوبه راواړي نو بیا هغه لنګې د بدن پورې نښته یې ورسې ښکاری نو ټیک تک په ظاهر باندې بدن یې نه ښکاري خو بیا مرس یې ښکاري ابو ایوب انصاری هغه لنګم وهلې دی خو باوجود دا غینا په داسې حال کې هغه ځان ته پرده هم کړې ده وهو یستر بثوب او هغه ته پرده شوی او بثوب د جامع فسلمت علیه دا ابن حنین وی عبد الله ابن حنین ما پاغه سلام واچو نو فقال ما تپوسو ک چې من هاذا سوک دی نو ما ورته وویل چې عبدالله ابن حنین ما او زه تاله ابن عباس را لېږلی ما چې هغه ستا نه تپوس کول غواړي کیف کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یغسل رأسه وهو محرم چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په حالت د احرام کې سر وینځلې دی نو ابو ایوب انصاری فوضع ابو ایوب یده علی الثوب نو کی خو د ابو ایوب خپل لاس پاغه جامه باندې کما جامه چې هغه ته پرده شوی و نو فطأه نو هغه لګلان دکړه دومره لاندې کړه چې حتی بدالی رأسه تر دې چې ماته خپل سر راخکاره ک او ثم قال لانسان او بیا هغه کم سړی چې د پردې نه دی په لولاړو هغه ته ویلي یسب علیه او په دی ایوب ابو ایوب انصاری باندې یسب علیه هغه په وباړولې په سر باندې هغه ته ویلي چې اوسبب وبراواړوا نو فصب علی راسه نو هغه دغه په سر باندې وبو واړولې او ثم حرك راسه بيديه او بیا سر هغه له حرکت ورک صلی الله علیه وسلم يفعل ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام په حالت د احرام کې ام په دې انداز باندې د سر د وینځلو باندې مالی دلې دی اوس په دې دوو ابوابو کې یو سړی سره چپلې نه یا یو سړی سره احرام نه لنګ نه نو په دې کې به دې سکی نو په دې لومبني باب کې یو سړی بوټان هم استعمالولی شي موزیم استعمالولی شي موزی هغه چې بنده پکې سفر هغه کولی شي او دارنګ یو سړی پرتګ هم استعمالولی شي به پدې کې دا دا امام احمد امام شافعي وایي چې په دې د پرتوګ د دې کټ کولو ته حاجت نشته امام ابو حنیفه او امام مالک وی چې نه دا بم کټ کوي او دای په دغه اگر چې دا د کټ کولو خبره دا د دې پڼو د دې بوټانو او د دې موضوع متعلق راغلی ده خو هغه دا پرتګم په دې باندې قیاس کړي دی چې څنګه چې هغه به کټ کولې شي د گیټونه لاندې نو دارنګ یو سړی پرتګ اغم کټ کولې شي باب لبس الخفين ځکه چې هغه ګندلې شوی جامه هغه منه ده باب لبس الخفين للمحرم محرم سړی هغه موزي چولی شي دارنګي بوټان چولی شي اذا لم يجد النعلين کله چې محرم سړی هغه پنی هغه اونمومي حدثنا ابو الوليد حدثنا شعبه قال اخبرني عمرو بن دينار او په دې یو روایت کې د دې پڼو د کټ کېدو د دې خبره نشتا نو دا مطلق دی د دې وجه نه بعض علما وایي چې کټ کولو ته اجت نشتا خو د غبل روایت کې د کټ کولو خبره غ راځي نو دې وجه نه پای کې قید دی نو دا کوم روایت چې مطلق ته دا به حمل کولی شي په مغه مقید روایت باندې حدثنا ابو الولید د دی وجن امام بخاری دوه روایت راوړي دي حدثنا شعبه قال اخبرني عمرو بن دينار سمعت جابر بن زيد سمعت جابر بن زيد سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات ما دا الله پیغمبر واورید یخطب بعرفات او څوک چې لنګ هغه اونه مومي نو فلیلبس السراویل په کار ده چې هغه دې پرتوک واچي نو فلیلبس السراویل للمحرم په کار ده چې هغه دې پرتوک واچي او دا للمحرم د محرم د پاره دي حدثنا احمد بن يونس حدثنا ابراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب عن سالم عن ابيه عبد الله بن عمر رضي الله عنه ولل برنس او نه به ټوپۍ اچي او نه به د ټوپۍ والا غ کوټ اچي ولا ثوبن او نه به هغه جامه اچي مسه زعفران چې هغې ته رسېدلی وي د زعفرانو خوشبو ولا ورسن او نه هغه د ورس خوشبو ویلم یجدن علینې کله چې یو سړی هغه لنګ نه مومي نو فلیلبس السراویل په کار ده چې پرتوګ واچي او بعضې نور علما وایي چې نه د پرتوګ کټ کولو ته حاجت نشته هم په دای کې ځکه چې لنګو سره نشته یا یو سړی مثلا کله لنګ ټینګولې نشي یا کله داسي چې په دې سفر دوران کې هغه ته داسي یو دغه را پیښ شي یا یغه بیلټ وشلیږي یا بل څه وجه نه نو به په هغه صورت کې که مثلا پرتګ وي نو هغه د ضرورت په تور باندې هغه استعمالول شي حدثنا آدم حدثنا شعبه حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات مونږ ته د الله پیغمبر په عرفات کې خطبه را کړه وی ویلې چې کم سړی لنګ نمومي نو په کار د چې هغه د پرتوګ واچي او چې د کم سړی سره چپلې نشتا په کار د چې هغه د موزي واچي باب لبس السلاح للمحرم آیا په حالت د احرام کې یو سړی اسلحه هغه اچولې شي او هیڅ پابندی نشتا پدې کې د ابن عباس د شاګرد د اکرمه قول دی چې یو سړی هغه په حالت د احرام کې اسلحه غوا چي نو په حالت د احرام کې اسلحه چول دا بهتر نه دی نو دا غي دغه په تور باندې به فدیه ورکي فدیه مطلب یو سو پیسې به ورکي چې زکه د ګناه کار یو کا خو لیکن امام بخاری هغه وی چې نه د اکرمه په دی قول کې چا متابعت نه دی کړي بلکې دا د هغه خپل یو تفرد دی او د هغه خپل اجتهاد دی قران وی په مونږ حالت کې یو سړی چې کله دشمن ته د دشمن خطرې نو قران وی چې په دغه حالت کې مولیا خودو حذرهم واسلحتهم چې هغه خپل د یری سامان او اسلحه هغه سړی په حالت د مونږ کې اچولې شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله په حدیبیه کی هغه صلح وشوه او دی ته ویل چې را روان کال تاسو راځي د د عمره القضاء د پاره نو ځان سره به اصلها هغه نه راوړي مګر پتی کی کی یعنی توري بستاسو په غنیام کې او پتی کی کی وی خکاره بنی نو کچرتا د اصلحی اچول هغه ناروا و نو را روان کال خو صحابه او د نبی له صلوات والسلام تلی دی عمره لا او سره د تورو تلی دی لیکن هغه په هغه خپل نیام کې او په هغه تی کې که پټي وي وقال اکرمه اکرمه وی اذا خشی العدو کله چې د دشمن نه یو سړی یریږي لبس السلاح نو د باسلحه چې وفتدا خو لیکن اسلحه باچي په حالت د احرام کې وفته ده لیکن بیا به فدیه هم ورکي سو پیسې به ورکي د دې لپاره اگر چې جنایت نه دی چې ګنې دې دم ورکي خو فدیه کې به یو سو روپۍ ورکي ولم یتابع علیه فی الفدیه خو د اکرمه چا متابعت نه دی کړي په دې د فدیه په دې قول کې حدثنا عبید الله عن اسرائیل عن ابي اسحاق عن البراء رضی الله عنه اعتمر رسول الله صلی الله علیه وسلم فی ذل قعده نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ذل قعده کې عمره وکړه یعنی د عمرې غنیت کړیو په د صلح حدیبی په کال باندې فابا اهل مکه لیکن مکی والا انکار وک او پرې نه خود فابا اهل مکه ته ان يدعوه لیکن مکی والا انکار وک چې پری دی دی نبی له صلوات والسلام لا يدخل مکة چی هغه مکی ته رادن نشی یعنی پری نه خود حتی قاضاهم تر دی پوری چه فیصله وکړه دا غی سرا او هغه صلح د حدیبی هغه شوا تر دی چه فیصله وکړه د دوی سرا چه لا يدخل مکة صلاحا چی نبا د نکیگی د پیغمبر او دا صحابه کرام چې نه بدی د نکیږي مکی ته صلاحا د پداسې حال کې چې اسلحه اچولې وي پداسې حال کې چې اسلحه ورسره وي الا فی القراب مگر پتی کی کی نو که اسلحه اچول په حالت د احرام کې دا ناروای نو به دا شرط ول کې خدا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سره راغلم دی باب دخول الحرم ومکه بغیر احرام دا مسله مخکې موږ بیان کړې و چې آی یو سړی د د میقات نه بهر دی نو د میقات نه بهر چې کم سړی هغه راځي نو ډیر خلک لکه نن سبا سعودي عرب ته څوک د مزدوري د پاره راځي د میقات نه دننه څوک د مزدوري د پاره څوک د ډرایوري د پاره را رواني نو د حج او د عمرې ارادې نه د ډیرو خلکو څوک جدي ته رواني نو آیا د د دپاره احرام چول بغیر د احرام نه د میقات نه دې تیرې دی شي او کنا نو په دې کې د امام بخاری قول دا دی چې او چې وسړې د حج او د عمرې نیت نه لري نو دې بغیر د د احرام نه د میقات نه دې راتیرې دلی شي دا خبره ده دا قول د امام بخاریم دی دارنګ کم چې اصحاب الظواهر دي دا غیم دی د امام شافعی یو قول دی او د امام مالک یو قول دی خو لیکن امام ابو حنیفه رحمه الله وی چې بعضی هغه خلک چې هغه ډیر مسلسل هغه د نکیږي بار کیږي مثلا ډریوران دي یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کم لرګي راوړون کیو د غرنا د د خرڅ د پاره اغي له اجازت ورکړي دي او نور چې یو سړی هغه داغه ته سو عذر نه سو عذر ته نه او هغه لکه مسلسل هغه زی راځي نه لکه څنګه چې ډرایوران هغه سورلی وړي راوړي نو چې چاته داسې عذر نه نو د حرم هغه تعظیم او ادب دادې چې دی به د میقات نه بغیر د احرام نه غبنه تیریږي ها چې کوم د میقات نه دننه خلق دي نو دا غي د پاره خو سم مشکل نشتا ایو د خپل کور نه احرام تړلې شي او دارنګ یغي د خپل کور نه چې هغه هر ځای تزي راځي او که مثلا عمره کور غواړي نو بهر میقات تراوتو تاجت نشتا هغه خو مکی والا د خپل کور نه او دارنګي دغه چې دی دا مکی والا د خپل کور نه د حج د پاره احرام تړلی شي او دارنګي ک دغه کوي عمره کوي نو چې کم زینا یو سړی په حل کې دی چې د کم زینا مغه زینا احرام تړلی شي ودخل ابن باب دخول الحرم ومکه بغیر احرام حرم ته د نکیدل او دارنګ مکی ته بغیر د احرام نه ودخل ابن عمر ابن عمر اگر ادن نشو حرم تا و انما امر النبي صلی الله علیه وسلم بالاحلال ابن عمر اغا احرام تا د د احرام نه بغیر مکی ته رادن نشو ځکه چې د حج او د عمرې اراده نه وه او نبی علیه الصلاۃ والسلام حکم کړو بل احلالی د احرام په چولو باندې لمن اراد الحج والعمره سوک چې د حج او د عمرې اراده کوي ولم یذکر الحطابین وغیرهم وغیرهم او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې کې چې کوم غلرګي راوړون کې دي وغیرهم یا داغین علاوه چې څوک مسلسل اغزی راځي نو دا غي ذکر هغه نه دی کړي مقصد دا دی که دا احرام اچول دا غي د پارم ضروری وي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام به ذکر کړي به به صرف دا نه ویل چې د چا د حج او د عمره اراده ده حدثنا مسلم حدثنا وهيب حدثنا ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينه ذل حليفه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مدینی والو د پاره میقات مقرر ک ذوالحلیفه او د نجد والو د پاره قرن المنازل د یمن والو د پاره یلملم هن لهن چې دا داغي د پاره میقات ته ولکل آتن د دغه علاقو د پاره بالخصوص او د هر هغه سړی د پاره آتن چې هغه په دې میقات باندې آتن اتا علیهن من غیرهن چې هغه راتلونکی دی او په دغه ځای باندې راتیریدونکی دی من غیرهن د دې یمن او د دې نجد او د مدینی والو نه علاوه یعنی څوک چې د دنیا د مختلفو ملکونو نه هغه راتیریږي خو لیکن د چا د پاره ممن اراد الحج والعمره د هر هغه چا د پاره چې هغه د حج او د عمرې اراده لري فمن کان دون ذالک نو هر هغه سړی چې هغه د میقات نه دنه نوي نو فمن حيث انشأ نو دی به دا غزې نه احرام تړي انشاء چې د کم ځای نه دی را روانیږي مثلا د خپل کور نه میقات نه دننه یو سړی کور دی حتی اهل مکه ته من مکه تر دې چې مکی والا هغه به د مکی نه هغه احرام تړي حدثنا عبد الله ابن یوسف ها مثلا مکی والا دی عمره کوي نو صرف دومره به چې هغه د حدود حرم نه به بهر روزي د حل نه به کوي او نور باقی مانده د حج د پاره د حج د پاره مغه د خپل کور نه احرام تړلی شي کما کې اوسېږي حدثنا عبد الله ابن يوسف اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه د فتح مکی په کال باندې مکی ته رادن نشو او صحابه کرام نو که چرته مکی ته او حدود حرم ته را دن کېدل بغیر احرام دا ناروا وی نبی له صلوات والسلام په فتح مکه کې بغیر احرام هغه را دن شوی دی وعلى راسه المغفر او د نبی له صلوات والسلام په سر باندې هغه جنگي ټوپې مو حالانکه په حالت د احرام کې خو سر بند نشي پټولې پټکې وغیره او دا سیزونه او نبی علی سلام جنگي ټوپۍ اچولې ده او راغې مکی ته فلما نزعه هر کله چې هغه ویست نو جاءه رجل یوتن هغه لراغه امام بخاری د دین هم دا استدلال کوي چې پیغمبر بغیر د احرام نه مکې ته رادننه شوی دی. علما احناف د دې دا جواب کوي چې اصل کې په دې حالت باندې دا یو خصوصي حالت دی په دې باندې ته هغه شرعي حکم هغه په تنه شي قیاس کولې هغه د دې وجه نه چې په دې کې خو په په حدود حرم کې خو قتل او قتال لکه غم جایز نه دی حالانکه هغه پابندي هغه اوچته شوی ده وعلى راسه المغفر او د نبی علی سلام په سر باندې مغفر هغه جنگي ټوپۍ وا فلما نزعه نو هر کله چې هغه ویستا نو جاءه رجل یو سړی هغه راغې فقال وی ویلی چې ان ابن خطل ابن خطل چې دی متعلق باستار الكعبه اغزان راز وړند کړي دی د کعبه د غلافونو سره نو فقال وی ویل اقتلوه بیم اوجنه ابن قتل اسلام راوړی او بیا نبی له صلوات والسلام د یو علاقه عامل مقرر ک چې تلاړ شو دا غزینه زکاتونه غراغون کا او نو دی ولګیدو یو مسلمان د د سره یو غلامو نو دوته یو خبره وکړه هغه هغه کارونه ک بلکې هغه لاړ هغه له خوب ورته ستړیو او هغه هغه غلام هغه ود شو نو دیو لګي دا غلام هغه قتل ک او به اسلام پرې خود مرتد شو نو نبی علیہ السلام چې د د قتل حکم کړیو چې د کعبه د غلاف سرم ځوړن دي نو یو خو د ناحق قتل کړیو بل دا د چې مرتد شویو او به چې مکی تلاړ نو د د یو دوه وینځي وی نو اغیب اشعار ویلو په غاشعارو کې به د نبی له صلوات والسلام